د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند نوشتمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو په تیره اتوشتمه پته کې موږ هغه واقعات بیانول چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته یوه رساله ور ولېږل چې هغه یې و اسلام ته دعوتاوه خو په دغه وخت کې چې دحیه رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورهیدی هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې شوې چې هغه داسې وې په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپله په شام کې موجود و او شام ته د ده د راتګ سبب دا و چې په تېر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنګ پېښ شوی و او په دې جنګ کې روم پر فارس غالب شو، فارس ته ماته او شکست ورکړ. چه دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښیدو څو کاله د مخه په قرآن مجید کی ذکر کړې او بیان کړې وه. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کی فرمایی، الف لام میم خو زه به اول هغه قصه درته بيان کړم کوم چې دغه آياتونه د هغه په باره کې نازل شوي دي نو بيا د آياتو په ترجمه ډېر په آسانه پوهېدلای شو. په دغه آياتو کې قرآن عظيم الشان يوه عجيبه پېښګويي کړې ده چې د قرآن مجيد پر صداقت او حقانيت لوی دليل دی. قصه داسې وه. د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچهۍ چې فارس او روم وې، د ډېرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. د شپږ سوه دوه عیسوي کال څخه بیا د شپږ سوه څوارلس عیسوي کال تر آخره د دوی د سختو جنګو سلسله جاري وه. په پنځه سوه او اویا عیسوي کال کي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت واقع سو او په شپږ سوه لس عیسوي کال کي په نبوت مبعوث کړه سو. په پخوا کي به هم اهل مکې یا مشرکانو ته د فارس او روم د جنګو خبرونه رسېده، خو د نبوت او د اسلام د دعوت په وخت کې دغه د جنګو خبرو د اهل مکې په زړو کې یو بل شکل او خاصه علاقه پیدا کړې وه. د فارس آتش پرستانو د مکې مکرمې بت پرستان د ځان ډله بلل. او د دین د نږدېوالي په سبب یې بت پرستان خپل بلل او بالمقابل د روم نصاراو بیا مسلمانان خپل بلل ځکه چې دواړه اهل کتاب وه او د دواړو دین آسماني دین وو نو کم وخت چې به د پارسیانو د غالب کېدو خبر را ورسېدی د مکې مکرمې مشرکانو به خوشحالي کول او ویل به چې موږ هم دغه رنګه پر تاسې غالب کېږو مسلمانان به هم په دغه خبرو او واقعو زهیرېده او ویل به چې نصارا چې اهل کتاب دي ولې د اتش پرستو مجوسیانو په مقابل کې شکست خوري چې موږ ته دغه مشرکان پېغورونه راکوي. خو په شپږ سوه څوارلس عیسوي کال کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت پنځه کاله تېر شوي وه، فارسیانو و رومیانو ته ډېره سخته ماته ورکړه. او د روم د قیصر څخه یې ډېر ځایونه ونیول، حتی په خپله هرقل یا قیصر هم په قسطنطینیه کې محاصره او قلعهبند شو. د رومیانو پایتخت تر خطر لاندې شو، ډېر لوی لوی اسقفان یا ووژل شوه یا بندي ونیول شوه. د بیت المقدس څخه ډېر لوی او مقدس صلیب د ایراني فاتحانو لاس ته ورغلی، د روم د قیصر عزت او اقتدار بالکل ختم او د منځه ولاړ. په ظاهره خو داسې هیڅ دلیل او علامه نه وه موجود چې رومیان دې بیا دونه قوت او طاقت پیدا کړي چې د فارسیانو په مقابل کې دې سر راپورته کړي. نو د دغه حالاتو او اخبارو په لیدلو او اوریدلو سره به د مکې مکرمې مشرکان ډیر خوشحاله کیده مسلمانانو ته به پېغورونه ورکول او زهیرول به تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه یوه نفر ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه ته وویل، نن زموږ فارسي وروڼه ستاسې پر رومي وروڼو غالب شوه او شکست یې ورکړ، محو او نابود یې کړه، سبا به موږ هم تاسې ته دغسې ماته درکړو او د بینه به مو یوسو. یعنی و عربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوب شو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. بضعه. وروڼو! په عربي کې د درو څخه نیولې بیا تر نهو پورې بضعه ورته ویل کیږي. نو الله جل جلاله وفرمایل چې نن ورځ خو رومیان د فارسیانو د طرفه مغلوب کړه سوه مګر د نهو کلو په موده کې به بیرته رومیان پر فارسیانو غالب او کامیاب سي د دغه پیشګویي په اساس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځینو مشرکانو سره شرط وتړی البته په دغه وخت کې شرط تړل نه وه حرام شوي، داسې شرط یې ورسره وتړی چې ویل، که تر دونه کلو پورې رومیان پر پارسیانو نه شوه کامیابه، زه به تاسې ته شل اوښان درکوم او که په دغونه موده کې رومیان کامیابه شوه، تاسې به ماته شل اوښان راکوئ، که څه هم ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه په اول کي د بضع سنین ترجمه د خپله فکره سره برابر په لږو کلو کړې وه نو یې خود د کفارو سره شرط هم په لږو کلو ایښی وو مګر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونه سره د بضع سنین ترجمه یې په نهو کلو سره وکړه او شرط یې هم په دغه نهو کلو وتړی او په دغه کلو کې د روم پاچا هرقل د جنګ د پاره ترتیبات نیول چې هغه د لاسه وتلی عزت او اقتدار بیرته را وګرځوي او په عین حال کې یې دا نظر هم پر ځان ایښی وو ویل که الله جل جلاله موږ رومیان پر فارسیانو کامیاب کړو نو د حمص یا قسطنطینیه څخه به تر ایلیا پورې چې بیت المقدس دی د حج او زیارت لپاره پیاده او پر پښو ځم نو د الله جل جلاله شان او قدرت ته وګورئ چې د قرآن مجید د دغه پیشګویي سره برابر د نهو کلو په موده کې یعنې تر هجرت یو کال وروسته عینا د بدر په ورځ هغه چې الله جل جلاله و مسلمانانو ته پر مشرکانو ښکاره فتح او بری ورکړ مسلمانان د بدر د فتح په خوشحالي کې وه چې دا خبر هم راورسېدی چې الله جل جلاله کتابي نصاراو ته پر فارسي مجوسیانو او آتش پرستانو بری او کامیابي ورکړه چې د دغه خبر په اورېدلو سره د مکې مکرمې مشرکان نور هم سپک او ذلیل شوه او د قرآن کریم دغه عجیبه او حیرانونکې پېشګویي د دې سبب شوه چې ډېر نفر و اسلام ته داخل شوه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د شرط شل اوښان د مکې مکرمې د مشرکانو څخه واخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په امر سره یې ټول خیرات کړه وروڼو! اوس بیرته و هغه خپلې قصې ته ورګرځم، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په واسطه د روم پاچا هرقل ته رساله ولیږل او په دغه وختو کې هرقل په خپله په شام کې و، او دی هم په دې سبب شام ته راغلی و چې په تېر کال کې د روم او فارس په مابین کې هغه لوی جنګ پېښ شوی و چې قصه مو درته وکړه او روم پر فارسیانو غالب شوي وه اوس چې هرقل په جنګ کې کامیاب شو نو غواړي چې په هغه خپل نظر وفا وکړي د قسطنطينيې څخه و بيت المقدس ته پياده راغلی، خو قيصر په لار کې يو خوب وليدی، هغه دا چې د ده پاچهي د داسې قوم او خلقو په واسطه د ده د لاسه څخه وځې چې هغه قوم سنت شوی دی، وروڼو! تاسې ته معلومه ده چې نصارا ځانونه او خپل اولادونه نه سنتوي، نو ده دغه خوب وليدی چي د ده پاچهي د يوه داسي قوم په واسطه د ده د لاسه وځي چي هغه سنت سوی وي. کوم وخت چي شام ته ورسېدی د علماوو، احبارو، وزيرانو څخه يې پوښتنه وکړه چي په دې وطنو کي څوک ځانونه سنتوي؟ هغو ورته وويل بې له يهودو بل څوک سنتېده نه کوي. نو قیصر د ټولو یهودو د وژلو قصد او اراده وکړه. که چیرې دا کار کړی وای، دنیا به د یهودو د شر څخه خلاصه کړې وای. مګر د الله جل جلاله اراده بیا بله وه. اوس قیصر د یهودو د وژلو دپاره ترتیبات نیسي. خپلې قواوې آماده کوي، چې په شام کې ټول موجود یهود حلال کړي. ځکه چې هغه د ده خوب رشتیا نه شي. په دغه وخت کې چې ده د یهودو د وژلو دپاره ځان جوړاوه، په شام کې یو غل ونیول شو، چې هغه غل د عربو څخه و. عرب و او په شام کې غلا کول. نو خلقو د هغه غله عرب په تلاشي شروع وکړه، تر داسې اندازې چې کالي یې ځینې وکښ. کوم وخت چې عرب لڅ شو ویلي ده چې دی هم سنت شوی دی نو یې ورته وویل ته یهودي یې؟ سړي ویل یا ویل د کوم ځایه؟ ویل عرب یم ویل تاسې عرب هم ځانونه سنتوي؟ ویل هو دا خبر یوه قیصر ته ورساوه چې صبر وکه یهود مه وژنه ځکه بې له یهودو یو بل قوم هم سته چې ځانونه سنتوي ویل هغه څوک دي ویل عرب دي او د غله حال یې ورته ووایه قیصر ویل غل ماته راولي اوس و قیصر ته د غلا تر موضوع هغه بله د خوب موضوع مهمه ده خیر غل و هرقل ته وروستل سو د الله جل جلاله کارونه دي په دغه وختو کې ابو سفیان او د قریشو څو نفر نور هم په شام کې دي چې د تجارت لپاره تللي وه هلته هرقل په خپله د دغه عرب تحقیقات او معلومات شروع کړه په خپله د دغه عرب څخه پوښتنې کوي ویل تاسو څوک یاست څنګه ژوند مو دی دین مو چی شي دی عرب ویل موږ د جزیره العرب اوسیدونکي یو مشهوره قومونه یو ټول خلق مو پیژني چې موږ عرب یو د هرقل په اوړو کې شګه وه، ویل، آیا په تاسې کې یو نوی شی، نوی دین، نوی تحول پېښ شوی دی؟ عرب ویل، هو! په موږ کې یو نفر پیدا شوی دی چې نوم یې محمد دی، صلی الله علیه وسلم، او وایي، زه نبي یم. د رسول الله، صلی الله علیه وسلم، څه حالات یې ورته وویل. څرنګه چې هرقل عالم و، په تورات او انجیل کې یې معلومات درلوده او پوهېدی چې اوس د هغه موعود نبي د راتګ وخت دی، نو شک ورته پیدا شو. د ښه تحقیق لپاره یې د دغه نبي په باره کې پوښتنې او معلومات ځینې کول. خو علامې ټوله داسې دي چې دا هغه نبي دی چې د دوی سره په کتابو کې ذکر شوی دی. نو هرقل امر وکړ چې داسې عرب راته راولئ چې د دغه محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي. د هرقل قوم او عمله ګرځي او پوښتنه کوي چې په شام کې داسې عرب پیدا کړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قوم څخه وي. ښه دلته د هرقل عمله پرېږده چې په شام کې د مکې مکرمې په قريشو پسې ګرځي او غواړي چې و هرقل ته يې ورولي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک چې د دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه په واسطه یې و قیصر ته ورلېږلی و، دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه و قیصر ته ورساوه. چې د دغه لیک د رسېدلو واقعات به وروسته درته بیان کړم، خو اوس به بېرته د قصې و هغه ځای ته ورشم چې د هرقل عمله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قوم پسې ګرځي، څو آخر یې ابوسفیان د نورو قریشو سره پیدا کړي. نو د قیصر عملې ابوسفیان او د قریشو هغه نور مشران ونیول او قیصر د روم پاچا ته یې وروستل. اوس نو قیصر د ابو سفیان څخه پوښتنې کوي او ابو سفیان د هغه د پوښتنو جوابونه ورته وایي چې دغه د دوی د سوال او جواب موضوع په بخاري شریف کې په یوه اوږده حدیث کې بیان شوې او ذکر شوې ده. چې زه به اوس هغه حدیث شریف درته رانقل کړم، خو دا به هم درته ووایم چې په دغه وختو کې ابوسفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اشد یا تر ټولو خلقو شدید دښمن دی، خو تاسې د هرقل د پوښتنو په مقابل کې د ده جوابونه د دغه دښمن جوابونه په دقت سره واورئ. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې ابو سفیان ابن حرب راته وویل، هرقل وما او د قریشو یوې ډلې ته چې شام ته د تجارت لپاره تللي وو، نفر راولېږل او دا هغه وخت وو چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زما او د قریشو د کفارو سره صلح کړې وه. نو موږ د هرقل و مجلس ته ورغلو چې دی په دغه وخت کې په بیت المقدس کې و. هرقل موږ و خپل مجلس ته ور وغوښتلو چې د ده په مجلس کې د ده پر شاوخوا د روم ډېر لوی خلق هم ناست و او بیا یې ترجمان را وغوښت او زموږ څخه یې د ترجمان په واسطه پوښتنه وکړه چې په تاسې کې کم یو په نسب کې و هغه سړي ته نږدې دی چې وايي زه نبي یم. ابو سفیان وايي، ما ورته وویل چې زه تر دغه نورو ورنږدې یم، ځکه ابو سفیان په پنځم نیکه کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره یو ځای کېدی. هرقل وویل چې دی زما مخ ته کښېنوي او د ده ملګري دې د ده و شاته کښېني او بیا هرقل و خپل ترجمان ته وویل، و دغه نورو خلقو ته ووایه چې زه د دغه سړي څخه پوښتنې کوم، چه په جواب کی درواغ راته وویل تاسی دده خبره ور ردوی خو ابو سفیان بیا وایی که ماته ددی څخه شرم او حیا نه دریدلای چه بیا به درواغجن معرفی سم یعنی خلق به می درواغجن بولی ما به درواغ ورته ویلی وای نو هرقل په پوښتنو شروع وکړه او اوله پوښتنه یې دا وه چې د دغه سړي نسب په تاسو کې څنګه دی ما ورته وویل، هغه په موږ کې د ښه نسب خاوند دی. هرقل ویل، آیا په تاسې کې دغه د نبوت دعوه او خبرې یو بل چا هم تر ده د مخه کړي دي؟ یعنې چې ویل به یې زه نبي یم؟ ما ویل، یا. په موږ کې تر اوسه چا د نبوت دعوه نه ده کړې. هرقل ویل، آیا د محمد په نیکه ګانو کې یو پاچا تېر شوی دی؟ ما ویل یا. هرقل ویل، آیا هغه د شرف او عزت خاوندان یې متابعت کوي که ضعیف خلق؟ ما ویل یا، هغه ضعیف خلق یې متابعت کوي. هرقل ویل، آیا دغه د ده متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ ما ویل، زیاتیږي. هرقل ویل، یو څوک چې د ده دین ته داخل شي بیا بیرته ځینې اوړي؟ ما ویل یا داسې څوک نه دی رامعلوم چې د ده دین ته دې داخل شوی وي او بیرته دې ځینې اوښتی وي. هرقل ویل، آیا تر دغه دمخه چې د نبوت خبرې وکړي تاسې په ده کې درواغ لیدلي وه؟ ما ویل یا. هرقل ویل، آیا غدر، وعده خلافي او خیانت کوي؟ ما ویل یا، مګر اوس زموږ او د ده په مابین کې د یو څه مودې لپاره پر صلح عهد او اتفاق شوی دی، خو په دې نه یم خبر چې په دغه صلح او وعده کې به څه راسره وکړي؟ چې د ابوسفیان مقصد هغه د حدیبیې صلح وه چې اوس هم جاري او برحاله وه. ابو سفیان وايي، په دغه ټول سوال او جواب کي مي داسي خبره نه کړه پیدا چي زه پر زیاته کم بې له دغه خبري څخه. هرقل ویل، ستاسي او د ده په مابین کي جنګ پېښ سوی دی؟ ما ویل، هو. هرقل ویل، دغه د جنګ نتیجه به څنګه وه؟ ما ویل، جنګ زموږ او د ده په مابین کي سلواغه وه، کله زموږ و طرف ته کله د ده و طرف ته وي، یعني کله موږ کامیابه یو کله دی. هرقل ویل، په څه شي مو امر کوي؟ ما ویل، وایي یوازې د الله جل جلاله عبادت کوئ، هیڅ شی مو ورسره شریکوئ، او هغه ستاسې پلرو چې ویل او کول هغه پرېږدئ، او موږ په لمانځه، صداقت، پاکۍ او صلۀ رحمي امر کوي. نو هرقل و ترجمان ته وویل چې وده ته ووایه چې ما یې د نسب پوښتنه درڅخه وکړه او تا ویل هغه د شریف نسب څخه دی، رسولان هم دغه رنګه وي د خپل قوم په نسب کې رالېږل کېږي او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې تر ده د مخه په تاسو کې یو بل چا هم دغه خبرې کړې دي؟ تا ویل یا؟ نو که چیرې په تاسې کې یو بل چا هم دغه د نبوت دعوه کړې وای نو ما به ویلي وای چې دی هم د هغه نه فرد تقلید کوي او هغه خبرې کوي او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې آیا په نیکه ګانو کې یې پاچا تیر شوی دی؟ تا ویل یا؟ نو ما ویل که په کورنۍ کې پاچا تېر شوی وای نو به مې ویلي وای چې سړی د خپلو پلرو او نیکه ګانو پاچهي غواړي او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې دغه د نبوت تر خبرو دمخه تاسې دی په درواغو متهماوه؟ تا ویل یا نو زه پوه شوم چې هغه څوک چې د خلقو سره درواغ نه وایي دا امکان نه لري چې هغه دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي دا ممکنه نه ده چې یو څوک دې په خپل عادي او معمولي ژوند کې د خلقو سره درواغ نه وي ویلي او بیا دې پر الله جل جلاله درواغ ووایي دا هیڅ عقل نه مني او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې اشراف او باعزته خلق یې متابعت کوي که ضعیفه خلق؟ تا ویل ضعیفه خلق یې متابعت کوي او دا معمول دی چې همیشه د انبیاوو متابعین ضعیفه طبقه وي. هغه چې په ابتدا او شروع کې د رسولانو متابعت کوي هغه اشراف او سرداران نه وي بلکې ضعیفه خلق وي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې د ده متابعین زیاتیږي که کمیږي؟ تا ویل زیاتیږي او د ایمان کار هم داسې دی تر څو چې پوره کیږي. خلق په تدریج تدریج سره مسلمانیږي څو بالکل اسلام عام شي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه، آیا یو څوک پس له هغه څخه چې د ده دین ته داخل شي، بیرته د ده د دین څخه اوړي؟ تا ویل، یا. ایمان هم داسې دی چې و زړه ته ننوځي، زړه په روښانه کیږي او په زړه کې ځای نیسي. او بیا مې پوښتنه درڅخه وکړه چې آیا غدر او خیانت کوي؟ تا ویل، یا. انبياء هم داسې وي چې هيڅ غدر نه کوي او پوښتنه مې درڅخه وکړه چې په څه شي مو امر کوي؟ تا ويل د يوه الله په عبادت او وايي هيڅ شی مو ورسره شريکوئ او د بتانو د عبادت څخه مو منع کوي، په لمانځه، صداقت او پاکي مو امر کوي. وروڼو! دلته نو قیصر یوه لوح او د معنا ډکه جمله وویل، ویل که دغه ستا خبرې حق او رښتیا وي نو به دی د دغه ځای آمر او مالک شي چې دغه زما پښې پر پرتې دي، یعنې حکم به تر دغه ځایه را ورسېږي. قیصر ویل، زه پوهېدم چې دغه نبي راتلونکی دی، خو دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې وي. که زه پوه شم چې زه وده ته ورسېدلای شم، ما به د ده د ملاقات په لار کې ډېر تکلیف تحمل کړی وای او که زه د ده سره وای، وروڼو! متوجه شئ، دا د قیصر خبرې دي، د روم پاچا په دنیا کې د هغه دوو لویو مملکتو څخه د یوه مملکت پاچا خبرې کوي، او وايي، که زه د ده سره وای ما بې پښې ور پرېوللای او بیا یې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک را وغوښت او هغه یې و دغه مجلس ته ووایه. کوم وخت چې د لیک د ویلو څخه فارغ شو په مجلس کې آوازونه پورته شوه، غالمغال جوړ شو. ابو سفیان وايي، قیصر موږ امر کړو چې تاسې ولاړ شئ. ابو سفیان چې بیا په وروسته کې مسلمان شو هغه وايي، کوم وخت چې د هرقل د دربار څخه را ووتو او د خپلو ملګرو سره تنها شوم نو مې ورته وویل، په والله د محمد دین لوړ او غالب شو، د هغه څخه د روم پاچا هم بیریږي. ابو سفیان وايي، د دغه وخت څخه مې دا یقین وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین غالب کیږي. تر څو چې الله جل جلاله زما په زړه کې اسلام راواچاوه. وروڼو! اوس به هغه واقعات درته بیان کړم چې و قیصر ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک د رسیدلو په وخت کې پیښ شوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لیک و قیصر د روم پاچا ته ورساوه او هغه لیک داسې لیکل شوی و. وروڼو! اول به هغه لیک په عربي او هغه ډول چې لیکل شوی و درته وړاندې کړم، ځکه دا تاریخي اثر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رساله یا مکتوب دی چې و قیصر ته یې لېږلی و. په خپله هغه رساله په هغه الفاظو تر اوسه هم ساتل شوې ده او د تاریخي آثارو څخه ده. د لندن موزیم دا ثابته کړې ده چې دغه رساله د هجرت په اووم کال کې لیکل شوې ده او هغه رساله داسې ده بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إله هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د روم و مشر هرقل ته سلام علی من اتبع الهدى اما بعد زه تا په بلنه د اسلام و اسلام ته دعوتوم او رابولم مسلمان سه چې سالم پاته سه مسلمان سه چې الله جل جلاله به دوه واره اجر او ثواب درکړي او که دې چیرې د اسلام څخه مخ واړاوه، انکار دې وکړ، نو د بزګرانو او باغوانانو ګناه هم ستا پر غاړه ده، ځکه په هغه وخت کې د روم ټول خلق د کښت او زراعت په کار مشغوله وه. نو تقريباً ټول بزګران او باغوانان وه نو ويل د هغو ګناه هم ستا پر غاړه ده او يا اهل الکتاب څرنګه څرنګه چې د روم پاچا او رعيت ټول نصارا وه نو يې يا اهل الکتاب ورته ويل او د دغه ځايه څخه هغه نور پاته ليک د سورة آل عمران څلور شپېته نمبر آيات دی نو اې اهل کتابو اې کتابیانو راسی رجوع وکي و هغه کلمې ته چې زموږ او ستاسو په مابین کې یوه او برابره ده هغه دا چې بیله الله جل جلاله څخه به بل د هیچا عبادت نکوو او الله جل جلاله ته به هیڅ شی نشرکوو او نه به ګرځوي ځینې زموږ ځینې نور خدایان، بې له الله جل جلاله څخه به بل څوک د خپلو ځانو دپاره مالک او معبود نه ګرځوو، او که چیرې دوی وګرځیده توحید او اسلامي احکامو ته یې شا ور وګرځول، نو ای مسلمانانو تاسې دغه کتابیانو ته ووایاست چې تاسې پر دې خبره شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان یو. کوم وخت چې هرقل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لیک او رساله وویل سو او ترجمه سو هرقل ورېږدېدی ځکه هلته د مخه د ابو سفیان سره ملاقات سوال او جواب کړی و او هغه سوال او جواب یې په دماغ کې پاته و او دلته دغه رساله ورته وویل سو په چرت او فکر کې ډوب سو فکر وهي بیا یې انجیل راواخیست او د راتلونکي نبي علامې یې پکښې وکتلې هغه ټوله علامې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوړې او موافق وې نو یې دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه ور وغوښتي ویل یا دحیه دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک و سفاطر ته وروړه سفاطر د نصاراو د علماو رئیس وو او په دغه عصر او زمانه کي په مسيحيت کي تر ټولو احبارو لوی او لوړ عالم وو چي د هرقل سره دغه د شام په سفر کي ملګری وو، يوازي دی نه بلکي نور هم د مسيحيت لوی لوی علماء ورسره ملګري وه چي ټوله د بيت المقدس د حج لپاره د قيصر سره راغلي وه. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم دغه لیک وصفاتر هغه د نصاراوو لوی عالم ته وروړی، صفاتر چی دغه لیک ووایه ورېږدېدی او د دحیة رضی الله تعالی عنه څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د حالاتو او علامو پوښتنی شروع کړې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم جوابونه ورته وایی ډېری پوښتنی کوی او د هری پوښتنی جواب هم مفصل غواړی. دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه هم ټول حالات په تفصیل سره ورته بیانوي. سفاتر نور هم سوالونه کوي څو ډیري پوښتني یې وکړې او د ټولو جوابونه یې په غور او دقت سره واورېده. کوم وخت چې پوښتني یې خلاصې شوې نو یې وویل، زه پوهېدم چې دا وخت د نبي د راتګ وخت دی، مګر دا ګمان مې نه کاوه چې هغه دې په تاسې کې پیدا شي یا معشر العرب او زه شاهدي ادا کوم لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صفاتر رحمه الله مسلمان سو اوس نو صفاتر د نصاراو هغه نور علما سره راټول کړه او دای هم ورسره کښینستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رساله ورته وویل کم چې دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنه راوړې وه او د نبی آخر زمان ټوله علامې یې ورته بیان کړې او بیا یې د دوی د انجیل څخه هغه دلائل ورته وویل چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر نبوت یې دلالت کاوه او دا یې ثابتول چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه موعود او راتلونکی نبی دی کوم وخت چې خپل دلایل یې ټوله وویل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علامې یې هم بیان کړې نو ویل زه اوس تاسو و اسلام ته رابولم او مسلمانان سي زه په خپل دا شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دلته د نصاراو دغه نور علما وبېرېده ویل که خلق خبر سوه چي سفاتر مسلمان سو نو د مسیح علیه السلام دین پریږدي. دغه نورو علماوو د سفاتر رحمه الله د وژلو اراده وکړه او سفاتر رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه. اوس په نصاراوو کي یوه واقعه پېښه ده چي ټول په فکر کي دي او نه پوهیږي چي څه وکړي. پخپله هرقل په حیرت کې دی چې څنګه وکړي. دحیة الکلبي رغد الله تعالی عنه هم د سفاطر په وژلو خبر شو او هرقل ته ورغلی چې اوس څه وایه؟ هرقل ویل، والله په دوی کې سفاطر تر ما عزتمن وو و علماوو ته دده درجه او مقام زما تر مقام لوړ وه نو چې دده اطاعت یې ونه کړ او ویې وژی نو زما اطاعت به څنګه کوي؟ مګر بیا هم ته صبر وکړه. بیا نو هرقل امر وکړ چې د نصاراوو ټول علما، اشراف او مشران دې راټول شي. هغه یې ټوله په یوه قصر کې سره یوځای کړه. هرقل امر وکړ چې د قصر دروازې بندې او وتړی او د قصر پر شاوخوا یې مسلح فوج ودراوه چې چاته د وتلو اجازه ورنکړي. اوس نو علماء، اشراف او مشران ټول په دغه قصر کې ناست دي او د قیصر د راتلو په انتظار دي. په دغه وخت کې قیصر د دغه قصر د لوړ منزل په یوه برنډه کې ورته راووتی او هلته لوړ داسې ودرېدی چې حاضر خلق وده ته نشي ورسېدلای. قیصر د هغه ځای څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ورته ولوست او بیا یې هغه علامې ورته بیان کړې کوم چې په انجیل کې د نبي آخر زمان په باره کې راغلي وې او بیا یې داسې دلایل ورته وویل چې په هغه سره یې دا ثابتول چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هغه نبی دی کوم چې د راتګ وعده یې سوې ده پس له دغه مقدمې څخه قیصر وویل، زه په خپله شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او غواړم چې تاسې هم مسلمانان شئ. یو وار په دغه راټول شوو خلقو کې نارې جوړې شوې، غالمغال شو او د قصر د دروازو پر طرف ځغلي غواړي چې ووځي او نارې وهي، قیصر مسلمان شو، قیصر مسلمان شو. خو د قصر دروازې تړلي وې او مسلح فوج ولاړ دی. خلق د مجبورۍ یې بیرته راوګرځیده او سره یو ځای شوه. قیصر ولاړ دی او ورته ګوري. بیا دغو نفرو و قیصر ته وویل، په والله که ته موږ ټوله ووژنې بیا به هم موږ د مسیح دین پرې نږدو. اوس نو د قیصر په مخ کې دوه کاره دي چې د هغو څخه به یو قبلوي او عملي کوي او تر هغه بل به تیریږي چې هغه دوه اسلام یا پاچهي ده. که دی مسلمان پاته شي نو دغه راټول شوي نفر او د هغو قبیلې او متابعین د ده پر ضد دریږي چې په دې صورت کې ده ته پاچهي نه پاته کېږي، یا دا چې تر اسلام به تېرېږي خو پاچهي به ورپاته وي. اوس قیصر په دې فکر کې دی چې کوم یو اختیار کړي، خو په اخر کې قیصر ورته وویل، یا قوم! زه نه مسلمان شوی یم او نه مسلمان یم، فقط ما تاسې تجربه کولاست کوم وخت چې ما ولید چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دین نشریږي زه پر تاسې وبېرېدم نو می غوښته چې دا ځان ته معلومه کم چې تاسو پر خپل دین څونه ټینګ یاست او څونه علاقه ورسره لري ما ولید چې تاسو پر خپل دین ټینګ ولاړ یاست او نه پرېږدي او زه ډیر خوشاله شوم زه هم تاسو سره پر دغه دین یم بیا یې امر وکړ چې دروازې دې خلاصې شي. دغه علما او د قومو مشران د قیصر په خبرو خوشحاله شوه. خو قیصر پس له هغه څخه چې و اسلام ته داخل شو، بېرته مرتد شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، اسلام د قیصر و زړه ته ننوت او بېرته مرتد شو. پر دنیا او پاچهي وبېرېدی. وروسته قیصر دحیة الکلبي رغد الله تعالی عنه ور وغوښتی، تحفې او د سرو زرو دینارونه یې ورکړه، ویل، دغه زما د طرفه ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته هدیه او تحفه ده. او زما د طرفه ورته ووایه چې زه شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او ما چې دغه خلقو ته وویل چې زه ستاسو سره پر دغه مسیحیت یم د هغه سبب دا وو چې پاچهي مې ولاړه نسی مګر ایمان زما په زړه کې دی دحیت الکلبی رضی الله تعالی عنه بیرته د مدینه منورې پر طرف رهیسو اوس چې دحیة الکلبی رغضی الله تعالی عنه د مدینې منورې پر لارې د حسمی و منطقې ته ورسیدی هلته په لار کې د جذام د قبیلې خلق پر پیښ شوه او هغه د د د ده سره ورسره ټول شیان یې په زور ځینې واخیسته د ده سره یې هیڅ شی نه پریښاوه کوم وخت چې دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېد د مخه تر دې چې خپل کور ته ولاړ شي اول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او په قصه یې خبر کړ اول یې د قیصر پیغام ورته ووایه چې قیصر وایي زه په زړه کې مسلمان یم مګر په ظاهره د دې دپاره کفر ښکاره کوم چې پاچهي مې ولاړه نه شي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، دغه د الله دښمن درواغ وایي، دی مسلمان نه دی، بلکې دنیا پر غالبه شوه. دا د قیصر د زړه پټ حال او حقیقت و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښکاره کړ. دی د نجاشي په مثل نه و، بلکې دنیا ورکش کړ او د دنیا حب پر غالبه شو. پاته شوه د جذام یا جذام د قبیلې د خلقو موضوع. د هغو د جزا ورکولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه رغدی الله تعالی عنه وحسمته د پنځه سوه نفرو سره ولېږی. حسمي یوه منطقه ده چې د وادي القرا و شاته ده. زید رضی الله تعالی عنه هم د جذام پر قبیله حمله وکړه، کم کسان چې وژل کېده ووژل شو او نور وتښتېده. زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د دوی څخه ډېر غنیمتونه و مدینې منورې ته راوړه چې د غنیمتو په جمله کې زر اوښان، پنځه زره پسونه او سل ښځې او کوچنیان وه. خو هلته بیا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او د جذام د قبیلې په مابین کې د نه تعارض وعده هم وه. نو زید ابن رفاعه الجذامي چې د جذام د قبیلې د مشرانو څخه و، دی او د ده د قوم څو نفره مسلمانان شوي هم وه. او په هغه وخت کي چي پر دحية الکلبي رضي الله تعالی عنه حمله کېده دوی د ده رضي الله تعالی عنه کومک هم کړی وو نو دغه زيد بن رفاعه ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته عرض او شکايت وکړ چي زموږ سره داسي وسوه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هم هغه د ده شکايت قبول کړ بنديان او غنيمتونه يې بيرته ورکړل. وروڼو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه رساله او لیک وو خو تاسې وګورئ چې د هغه وخت د مځکې د مخ پر هغه لوی پاچا یې څونه اثر او تاثیر وو ټوله مملکت یې ور ورېږداوه همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک د شجاع ابن وهب الاسدي رضی الله تعالی عنه په لاس و حارث ابن امیش ابن ابي شمر الغساني ته چې د دمشق امیر وو ولېږي او دا لیک داسې لیکل شوی وو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له فيبقى لك ملكك حارث چې دغه لیک ووایه ډېر په قهر شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله یې پر مځکه وغورځول ویل ما زما په خپله پاچهي بیروي څوک زما څخه زما پاچهي اخیستلای شي او زه سل زره جنګي فوج لرم دغه د دمشق امیر د غساسینه پر قبیلو حاکم وو چې دغه قبیله د جزیره العرب په شمال کې اوسېدلې د حارث دغه شدید جواب د دې سبب شو چې بیا په وروسته کې د مؤته جنګ په وجود راوړي او د دغه وخته څخه حارث د لښکر په تیارولو او آماده کولو شروع وکړه هغه هغه خپل سل زره نفریز لښکر یې تیاراوه چې پر مدینه منوره حمله وکړي دغه حارث نو د لې د خپل لښکر د تیارولو په حال کې پرېږده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل لیک د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و امیر ته ولېږي چې د هغه خط مضمون او معنا هم داسې و لکه د دمشق امیر حارث ابن ابي شمر ته چې لېږلی و او د بصرا امیر یې و اسلام ته دعوتاوه حارث رضی الله تعالی عنه د لیکه سره د بصرا د آمر پر طرف رهي شو. په لار کې شرحبیل ابن عمر الغساني پر پېښ شو چې دغه شرحبیل کافر او د غسان د قبیلې څخه وو بلکې د هغو د آمرانو څخه وو. شرحبیل دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد ولیدی چې د بصرا آمر ته د لیک د وروړلو لپاره ورهیدی نو یې دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر الازدی ونیوی او شهید یې کړ چې دا د غسان د قبیلې د طرفه د اسلام پر ضد دوهم مخالفت او دښمني وه چې پیښیږي د دغه واقعې په سبب د مسلمانانو او غساسینو په مابین کې حالات او مناسبات نور هم خراب شو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم د لشکر په جوړولو شروع وکړه چې پر غساسینه و د مخه تر دې حمله وکړي چې هغه پر مسلمانانو حمله کوي نو دغه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قاصد شهیدېده د مؤته د جنگ د پاره دوهم سبب وګرځېدی چې د غساسینه و د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دوه رسالو سره ناوړه حرکتونه وسوه اوله رساله یې وغورځول شوه او د دوهمې رسالې قاصد شهید کړه شو چې د دغه حرکتو په نتیجه کې د مؤته جنګ په وجود راغلی چې قصه به یې ان شاء الله تعالی پر خپل ځای درته وشي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه بله رساله د حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په لاس د مصر او اسکندریه و پاچا مقوقس ته ورولېږل چې د دغه پاچا نوم جریج ابن متی و او مقوقس یې لقب و، چې دغه رساله تر اوسه پورې ساتل شوې ده او دا لیک داسې لیکل شوی و، بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی المقوقس عظیم القبط. سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم اهل القبط يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون دا لیک عیناً هغسې لیک دی لکه و قیصر ته چې لیکل شوی و، نو ځکه یې و ترجمه کولو ته ضرورت نشته. حاطب رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و، کوم وخت چې د مقوقس و دربار ته ورننوت، نو یې ورته وویل، تر تا دمخه پر دغه پاچهي یو سړی و، چې هغه داسې ګمان کاوه چې دی رب اعلی دی چې مقصد یې فرعون و او هغه به ویل انا ربکم الاعلی زه ستاسې لوی او لوړ رب یم نو الله جل جلاله هغه د دنیا او آخرت په عذاب اخته کړي د ځینو څخه یې په ده سره انتقام واخیستی او بیا یې د ده څخه انتقام واخیستی، نو ته په نورو سره عبرت واخله، داسې مه کېږه چې نور په تا سره عبرت واخلي. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله ورکړه. د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شو. تاسې ښه ورته متوجه شئ څو. لطفا فته واړوئ.